حج په موسم او په مینا کې د دې لپاره سره راټولول چې د هغو څخه د تېر کال د هغو کارو پوښتنه وکړي چې دوی کړي وه او هغو ته د راتلونکي کال مسؤليتونه ور وښيي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د خلقو د تأديبولو دپاره به يوه کوچنۍ لکړه ور سره وه چې دره ورته ويل کېده، که به يې د يو چا څخه مخالف کار وليدی په دغه دره سره به يې ادب ورکاوه. وروڼو دغه لفظ په زموږ او ستاسې په اصطلاح کې یا په موږ او تاسې کې په دره سره مشهوره دی خو دغه لفظ اصلا د دال په زیر سره دره ویل کیږي چې دا عربي لفظ دی او د دال په زیر سره ویل کیږي نو یو د اصحاب کرامو څخه وایي د عمر رضی الله تعالی عنه دره ستاسې تر ترو عظیمه وه خود دغې کوچنۍ لکړې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هیبت او دبدبه نه وه ورکړې بلکې د عمر رضی الله تعالی عنه لاس و دغې لکړې ته هیبت ورکړی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې ښارونه یې جوړ کړه یعنی دی رضی الله تعالی عنه هغه اول شخص دی چې د مسلمانانو په مځکه کې یې ښارونه منظم او پر ترتیب برابر کړه، په عراق کې بصره او کوفه، په مصر کې فسطاط او جزیره، دغه ځایونه ټوله ده رضی الله تعالی عنه ښارونه کړي او منظم کړي دي او د ده رضی الله تعالی عنه په امر سره به مسجد د ښار په منځ او مرکز کې جوړېدی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې لارې یې اوارې کړې دي، لویې او عمومي لارې یې د کوږواله، کج او پېچ او لویو لویو غونډیو څخه خلاصې کړې دي. دی رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې ویل به یې، که په عراق کې یوه غاتره وښویېږي، الله جل جلاله به د هغې د ښویېدلو پوښتنه زما څخه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد یې د لویوالي یا پراخولو د پاره ونړاوه نورم ځکه یې پکښې داخله کړه او پراخه یې کړی د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کور یې د هغه په خوښه په مسجد کې داخل کړي عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې مدیریت ارزاق یا سیلو یې جوړ کړ چې په هغه وخت کې دار الدقیق ورته ویل کېده، یعنې د اوړو کور یا ګدام، چې په اوسنۍ عربي کې تموینات اجتماعي ورته ویل کېږي او زموږ په ملک کې مدیریت ارزاق ورته ویل کېده، چې یوه څانګه یې سیلو ده. چې د دغو ټولو څخه مقصد د خوراکي شيانو ذخيره کول دي، نو کوم وخت چې به پر خلقو لوږه يا کاختي راغله، د دغه دارالدقيق څخه به خرڅ او مصرف ورکول کېدی، چې هلته به اوړه، خرما، اوڅکي، غوړي او نور خوراکي مواد ذخيره کېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد یې په شګو فرش کړئ. تر دغه دمخه په مسجد نبوي کې خاورې اوارې وې. مسلمانانو چې به سجده کول په تندي پورې به یې خاورې موښتې او بیا به یې تندیان پاکول. په لمانځه کې به په دغه کار مشغوله کېده. نو کوم وخت چې شګې پکښې اوارې شوې دغه تکلیف ایسته شو. داسې ډېر کارونه شته چې عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې دغه کارونه یې کړي دي. چي يو هم د هغو ښو او عظيمو کارو څخه د کعبې شريفې د حرم پراختيا ده. د مخه کعبه شريفه فقط کعبه وه، پر شاوخوا يې مسجد نه وو، يو څه خالصه مځکه او بيا کورونه وه او خلقو کرار کرار نور هم کورونه ور نږدې کول. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه پر دې وبېرېدی چي دغه پاته خالصه مځکه به نوره هم پر خلقو تنګه سي. نو یې امر وکړ چې کعبې شریفې ته دې دغه نږدې کورونه د خلقو څخه رانیول شي. پس له رانیولو یې هغه کورونه ونړول او هغه میداني یې پراخه کړل، بیا یې امر وکړ چې د کعبې شریفې پر میداني دې شا و خوا دیوال راوګرځول شي. فقط یو دیوال پر راوګرځول شو، نور تعمیر یا چت نه و موجود. د دېواله لوړوالی د انسان د قد پر اندازه و او پر دېواله سربېره یې څراغان کښېښوول، نو عمر رغضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د مسجد الحرام حدود یې معلوم کړه. حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د قرآن مجید وحافظانو ته یې انعام او جایزې ورکړې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول شخص دی چې په شارو کې قاضیان مقرر کړل او دی رضی الله تعالی عنه اول سړی دی چې دفترونه یې په وجود راوړه کتابونه او دوسیې یې په دفترو کې کښېښول چې هر شی به لیکل کېدی د هر کار د پاره کتاب کښېښول سو چې هر شی باید په دغه کتاب کې درج او ولیکل سي عمر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې مقام ابراهیم پر شا کړی دمخه مقام ابراهیم وکعبې شریفې ته ډېر نږدې بلکې پورې مښتی وو. عمر رغضی الله تعالی عنه ځنې لیرې کړی چې یو خو وخلقو ته ورښکاره شي او بل دطواف او لمانځه دپاره ځای پراخه شي. عمر رغضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې یې وقف کړی دی. په اسلام کې اول وقف دحضرت عمر رغضی الله تعالی عنه پرلاس وو. چې په خیبر کې یې خپله مځکه وقف کړه، صدقه لله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې یې یو معین منصب اشغال کړی دی، یعنې پر یوه معین کار او وظیفه مقرر شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امارت یا حکم کولو لپاره معین خلق نه درول، چې فلانی قاضي دی یا فلانی د لښکر قومندان دی، مختلفو خلقو ته یې موقتي وظیفې ورکولې، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه د چا لپاره معین منصب نه و یا هیڅوک پر معین منصب نه و مقرر، کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، څرنګه چې هغه په خپل خلافت کې ډېر مصروف او مشغول و، خاصتاً د ردت په موضوع کې او بیا هغه فتوحات نو د خلقو د قضا او فیصلو دپاره نه وو فارغ او تاسې پوهیږئ چې یوازې قضا په خپله ډیر مشکل او سخت کار دی چې د انسان ټول وخت نیسي نو خلقو ته د فیصلو د ځنډیدلو په سبب مشکلات پیښ وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلقو د معاملو د فیصله کولو لپاره قاضي مقرر کړ چې دغه قاضي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وو نو په اسلام کې اول قاضي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې بیت المال یې جوړ کړي تر ده دمخه بیت المال نه و موجود، هر څه چې به راتله په هغه وخت او پر هغه ځای پر مسلمانانو تقسیمېدل، مګر عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال دپاره معلوم او پوره نظام کښېښاوه، هلته کتابونه او دفترونه کښېښول شوه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د اسانو زکات یې اخیستی دی، دمخه په اسانو کې زکات نه و، ځکه چې اسان د جهاد دپاره وه. مګر په وروسته کې اسان په تجارتي ډول خرڅول کېده او رانیول کېده، یوازې د جهاد لپاره نه استعمالېده، بلکې تجارت پکښې کېدی، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې دا تجارت دی او امر یې وکړ چې د اسانو زکات دې اخیستل کېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې په اسلام کې یې نفر په دار کړی یا پر صلیب ځړولی دی، چې هغه قصه داسې وه، د انصارو څخه یوه سپین سرې ښځه وه چې ام ورقه رضی الله تعالی عنها ورته ویل کېده، کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغې ښځې د ملاقات او لیدلو اراده وکړه نو به یې و خپلو اصحاب کرامو ته وفرمایل، درځئ چې د شهیدې و ملاقات ته ورشو. صحابه کرام به په تعجب کې شوه چې سپین سرې ښځه ده، په مدینه منوره کې ناسته ده او جهاد ته هم نه وځي، څنګه به شهیده شي؟ نو صحابه کرام به د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ملګرتیا د هغې ښځې د لیدلو لپاره ورتله او دغه د شهادت تصدیق به یې هم کاوه چې دغه ښځه شهیده ده، مګر نه پوهېده چې څنګه او په څه ډول به یې شهادت په نصیب کېږي. دې حال دوام درلود تر څو ښځه ډېره سپین سرې او عاجزه شوه، خو دغه ښځه د مال او پیسو خاونده وه. دغې ښځې یو مریی او یوه مینځه نوکران یا خدمتګاران درلوده چې هغو دغه د دې و مال او پیسو ته طمع وکړ نو یې هغه مال پټ کړ او دا یې ووژل. دا کار یې په دې سبب وکړ چې کوم وخت د دې میراث وېشل کېږي، چا ته به یې مال نه وي ورمعلوم چې چېرې او څونه دی او بیا به په وروسته کې دوی دغه مال واخلي. مګر دغه خبره ښکاره شوه او قاتلان ونیول شوه. نو د دې لپاره چې نور څوک داسې ونه کړي چې مریان به خپل باداران د مالو او پیسو په طمعه وژني او پر خپلو بادارانو به جرأت پیدا کوي، خاصتا چې دغه ښځه فاضله صحابیه او سپین سرې وه، داسې بې رحمي ورسره وشوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه مریی او مینځه دې تر هغو وځړول شي چې مړه کېږي. دغه سخته جزا په دې سبب ورکول شوه چې نه بیا دغه ته ورته موضوع پېښه شي او نه څوک د دغسې جرم په باره کې فکر وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې د روژې په میاشت کې یې خلق د صلات التراویح لپاره سره راټول او یو ځای کړه. تر دغه دمخه خلقو د تراویح لمونځ کاوه مګر هر نفر به جلا جلا لمونځ کاوه یا دا چې متفرق جماعتونه به په مسجد نبوي کې کېدل مګر عمر رضی الله تعالی عنه وویل، که سره یو ځای شئ او دغه لمونځ په یوه جماعت سره ادا کړئ ښه به وي. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې په دغسې جماعت او په پرله پسې ډول د تراویح لمونځ نه ادا کاوه، د هغه عليه الصلاة والسلام سره دا بېره ورسره وه چې د تراويح لمونځ به پر امت فرض شي او بيا به يې څوک نه شي ادا کولای، مګر اوس چې د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم په رحلت سره دين پوره او کامل شو او تر دې وروسته د هيڅ شي د فرضيت بېره نشته، نو د تراويح لمونځ په يوه جماعت ادا کوئ. او هغه څوک چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یې د تراویح د لمانځه امامت کاوه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اول هغه څوک دی چې کعبه شریفه یې په مصری ټوکر پوښ کړه په پخوا کې کعبه شریفه د حیواناتو په پوستو یا سرمونو پوښیده خو بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په یمنی ټوکر پوښ کړه کعبه شریفه په پخوا کې په تور ټوکر نه پوښېده، بلکې پوښونه یې سپین او زرغونه وه. تور پوښ د عباسي خلفاوو په وخت کې په واغوستل شو او تر اوسه پر هغه تور رنګ پاتې دی، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې سپین او زرغونه پوښونه په اغوستل کېده. د حضر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د لویو کارو څخه د ښارو آبادېدل دي. هغه داسې، عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې د مصر والي و، و هغه ته یې ولیکل چې ته او ستا ډله، یعنې ته او د مصر نور مشران، راسئ. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او د مصر نور مشران مدینې منورې ته راغله. عمر رضی الله تعالی عنه ورسره کښېنست او ویل، یا عمرو! الله جل جلاله موږ مسلمانانو ته مصر را فتح کړ او په مصر کې زراعت او خوراکي مواد ډېر دي، نو زما په زړه کې را وګرځېده او دا مې خوښه شوه چې پر اهل الحرمین او اهل الجزیره پراخي جوړه کړم. هغه داسې. چې د نیل څخه تر بحرالاحمر یعنې د جدې تر دریا پورې یو خلیج یا دونه لوی کانال وکینم چې په هغه کې کښتۍ تګ او راتګ کوي نو به د مصر څخه و جزیرة العرب ته د ارتزاقي موادو یا خوراکي شیانو نقلول اسانه شي. ځکه اوس پر وچه او د اوښانو په واسطه چې د مصر څخه بیا تر جزیرة العرب پورې قافله را رسیږي یوه میاشت وخت اخلي او که دغه خلیج جوړ شي بیا نو د نیل څخه بحر الاحمر یا جدې ته په اوبو کې د کښتیو په واسطه په څو لږو ورځو کې را رسیږي او جده بیا حرمینو ته نږدې ده او بل دریابي لار د حمل او نقل دپاره ډیره آسانه ده. دغه چې اوس یې موږ د اوښانو پر شا او پر وچه لار راوړو، یو خو لار لرې کېږي او بل شی لږ راوړل کېږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وعمر بن العاص ته وویل، اوس نو ته او ملګري دې ولاړ شئ، په دغه باره کې مشوره سره وکړئ، چې رایه مو یوه او موافقه شوه نو ما ته خبر راکړئ. دا معلومه خبره ده چې د خلیج کیندل ساده او اسانه کار نه دی. لوی عزم او قوي همت غواړي، ډېر زحمت او ستړيا غواړي، مګر فايده يې هم د غو نه زياته ده، نو عمرو بن العاص ولاړی او د هغه نورو مشرانو سره مشوره کوي، خو دغه خبره پر هغو نورو مشرانو درنه شوه، او ویل موږ بیریږو چې ددغه کار په نتیجه کې به په خپله د مصر و خلقو ته ضرر پیښ شي ځکه خوراکي مواد به پرله پسې جزیرة العرب ته راوړل کیږي او پر موږ به لږ شي نو ویل زموږ مشوره دا ده چې دغه کار پر امیر المؤمنین دروند کړې او ورته ووایې چې دغه خلیج جوړول مشکل نه بلکې غیر ممکن کار دی. دا څنګه کېدای شي چې د نیل څخه دې تر بحر الاحمره پورې خلیج یا کانال جوړ شي؟ دا امکان نه لري. نو عمر رضی الله تعالی عنه هم د خپل ملګرو په مشوره و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د لري ولیدي د د قیافې په لیدلو سره هغه څه ور معلوم سو چې ده يې د ويلو اراده درلودل چې دا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرامت او ځراکت وو نو کم وخت چې عمر ابن العاص وليدی ورته ويې خندل او ويل قسم مې په هغه ذات دی چې زما د نفس اختيار د هغه په قدرت کې دی لکه زه چې تا او ستا ملګرو ته ګورم کم وخت چې تا په هغه شي خبر کړه چې ما په امر کړلاست چې د خلیج کیندل دي دا پر هغو درنه شوه او ویل د دې کار څخه و اهل مصر ته ضرر رسیږي نو ویل زموږ مشوره دا ده چې دغه کار و امیر المؤمنین ته لوی مشکل او غیر ممکن ښکاره کې او ورته ووایه چې دغه کار نه کېدلای شي او نه به وشي او نه د هغه د کولو امکانات شته عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په تعجب کې شو او ویل والله حق او حقیقت دې وویل یا امیر المؤمنین هو خبره دغسې وه لکه تا چې وویل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل ورځه یا عمر د الله په توکل او زما په عزم ته به په دغه کار کې جدیت او کوشش کوې او بل کال به نوی راغلی چې ته به د خلیج د کیندلو څخه فارغه یې یعنی د دغه کیندلو دپاره فقط یو کال وخت درکوم. ښکاره خبره ده چی عمرو ابن العاص رغضی الله تعالی عنه نافرمانی نه کولای سوای او نه یې کول. نو مصر ته ولاړی او د خلیج په کیندلو یې شروع وکړه. دمخه تر دې چی کال تیر شی د نیل او بحر الاحمر تر منځ خلیج وکیندل شو. نو د مسلمانانو دپاره خوراکی مواد د مصر څخه و جزیرة العرب ته د دغه خلیج د لاری راتله. او ډېر کلونه پر دغه حال تېر شوه، خو څرنګه چې خلقو د دغه خلیج په ساتلو کې بې پروايي کول، کرار کرار ډکېدی او بند شو، خو د دغه خلیج آثار او علامې تر نن ورځ تر نن ورځې پورې پاتې دي او شته، مګر په هغه وختو کې د مسلمانانو لپاره د خیر او برکت لار وه، چې دا هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کارو څخه یو عجیبه او نادر کار دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیبت او دبدبه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر لوی هیبت او دبدبه درلوده تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم به د رضی الله تعالی عنه او د د وهیبت اعتبار ورکاوه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مې حریره راوړه. حریره یو قسم خواړه دي چې اوړه په شیدو کې پخیږي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، دغه خواړه مې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورپاخه کړه او ورته رامې وړه. په دغه وخت کې امیر په دغه وخت کې ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وه نو مې و سوده رضی الله تعالی عنها ته وویل وې خوره خو هغې منع وکړه نه یې خوړل نو ما ورته وویل چې یا به یې خورې یا یې په مخ پورې درموږم مخ دې په درلړم خو هغې بیا هم نه خوړل عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، لاس مې په دغه حريره ولړی او بيا مې ددې په مخ پورې ور ومږی. د هغې مخ مې پور ولړی. وروڼو! کورنی ژوند او هم طبعي ده. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وخندل او دغه حريره يې يو څه په لاس کې واخيسته. سودې رضی الله تعالی عنها ته يې ورکړه. او ویل، لکه ستا مخ چې یې در ولاړه، ته بیا د دې مخ پور ولړه. هغې هم زما مخ په راولړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخندل. موږ دغه د خندا په حالت کې وو چې عمر رغضی الله تعالی عنه د کور و مخ ته تېرېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ور ږغ کړه. زما او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خیال سو چې عمر رضی الله تعالی عنه به بې له اجازې و کور ته را داخل سي ځکه د کور له طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغ کړ اصلا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا اراده و چې د دروازې تر شا یو خبره ورته وکړي مګر اوس چې یې دا خیال شو چې ښایي هغه راشي نو یې موږ ته وویل، ولاړې شئ مخان مو پرېمینځئ. نو عایشه رضی الله تعالی عنها وايي، ما به همېشه عمر رضی الله تعالی عنه د هیبت خاوند باله او د هغه څخه مې هیبت درلودی، دا په سبب د هغه هیبت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ده ته ورکړی و. یوازې دا نه بلکې اصحاب کرام د ده څخه بېرېدل. یوه ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر لار رهي و او تر شا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو نفره اصحاب کرام په پسې و. څرنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه په تګ کې تې په تګ کې ډېر تیز و او هغه نور نه شوای پسې رسېدلای نو ناببره یا ناڅاپه عمر رضی الله تعالی عنه ودرېدی او پر دوی یې مخ ور واړاوه. ټول اصحاب کرام د بيري ورږديدل ځکه عمر رضي الله تعالی عنه په يوه وار مخ ور واړاوه د دوی په خيال چې يو څه پيښه ده او اوس يو څه راته وايي راوي د قصې وايي په والله په دوی کې داسې څوک نه وو چې زنګنونه يې نه ريږديده نو وايي عمر رضي الله تعالی عنه سترګې واړولې او د ځان سره يې وويل الهي ته عالم يې او پوهيږې چې څونه دوی زما څخه بېرېږي، زه ستا څخه تر دغه ډېر بېرېږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیبت او دبدبه وه چې اصحاب کرام په دغه اندازه ځینې بېرېده. د قریشو یوه نفر د عمر رضی الله تعالی عنه سره ولیده، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یې وویل، یو څه نرم شه، دا څونه شدت دی چې زموږ زړونه دې په بېره راډک کړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، آیا ما ظلم کړی دی؟ یعنی په دې سبب راڅخه بیریږی چې زه ظالم یم؟ هغه ویل، یا، ظالم نه یې. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الله جل جلاله دې نور هم زما بیره ستاسې په زړو کې درزیاته کړي، یعنی کوم وخت چې ظالم نه یم، او الله جل جلاله هیبت او دبدبه راکړي وي نو الله جل جلاله دې نور هم رازیات کړي دغه شدید عمر د دغه شدت هیبت او دبدبې سره سره یو ورځ د کور څخه راووتی چې جارود العبدری هم ورسره ملګری وو په دغه وخت کې چې دوی راوتل یو شذ پر لار رهیوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سلام ورته ووایه. ښځې د سلام جواب وعلیکم السلام ورته ووایه او بیا ښځې ورته وویل، یا عمر! لږ ودرېږه چې یو څه خبرې درته وکړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل، وایه څه وایه؟ ښځې ویل، زما په یاد دي چې د جاهلیت په وختو کې دي په سوق کې، عکاظ، کې د نوي ځوانانو سره غېږ ایستل. او هغه وخت عمير درته ويل کېده يعني کوچنی عمر څو ورځې تیرې سوې بیا عمر درته ویل کېده لکه په استهزاء چې ورته وایي چې اول عمیر وي بیا عمر سوي بیا څو ورځې نه وې تیرې سوي چې امیر المؤمنین درته ویل کیږي نو د راعیتو په معامله کې د الله جل جلاله څخه وبېرېږه او پوه سه هر هغه څوک چې د مرګه بېرېږي هغه د نعمت د زواله هم بېرېږي. ښځې په دغه قوت او همت خبرې ورته کولې، جارود چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و په حیرت کې شو چې د عمر رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک په دغسې لهجه خبرې نشي کولای او اوس یوه ښځه دغه قسم خبرې ورته کوي. نو يې ښځې ته وويل، هيه، هيه، يعني لږ په آرامي سره خبرې کوه، تا پر امير المؤمنين جرأت او زياتوب وکړ. حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ورته وويل، يا جارود! پرېږده، هر څه چې وايي، ودې يې وايي. آيا ته دا نه پېژنې؟ دا خوله بنت حکيم ده، هغه چې الله جل جلاله تر اوو آسمانو لوړ د دې خبره واورېده، چې دا د سورة المجادله اول آیات دی. دغه آیات شریف د دغې ښځې په باره کې نازل شوی دی چې هغه ځان ته قصه لري. خیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه شدت سره سره کم وخت چې به الله جل جلاله ذکر سو یا دته به وویل سه یا دته به وویل سو اذكر الله یعنی الله در په یاد ک یا الله یاد ک فوراً به يې نرمي اختيار کړه. يوه ورځ يې پر يوه سړي لويه ناره وکړه او دره يې پر پورته کړه، غواړي چې ويې وهي. سړي وويل، اذکرک بالله! عمر رضی الله تعالی عنه دره وغورځول او ويل، عظيم دې راياد کړ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وايي، هر وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی و او چا به د ده په حضور، الله جل جلاله یاد کړي یا به یې په الله وبېراوه یا به یو چا د په حضور د قران مجید یو آیات تلاوت کړي عمر رضی الله تعالی عنہ به د هغه خپل قصد او اراده څخه راوګرځیدي یعنی چې قهر به ورغلی وو او غوښته به چې څه وکي خو کم وخت چې به الله جل جلاله ذکر سو آرام بسو هغه خپل قصد او اراده به پرې شول یوه ورځ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورغلی غوښته یې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وویني اسلم چې د عمر رضی الله تعالی عنه نوکر وو هغه ورته ویل عمر بده دی نو بلال رضی الله تعالی عنه د دغه نوکر څخه پوښتنه وکړه او ویل یا اسلم عمر څنګه گزاره در سره کوي یعنی ستاسو نوکرانو سره معامله څنګه ده اسلم وویل خیر الناس یعنی بهترین د خلقو دی مګر که قهر ورغلی دا نو بیا لویه او درنه خبره ده څوک یې نسی تحملولای حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وویل که زه د ده سره وای چې په قهر سوی وای قرآن مجید می ورته وایه تر څو چې قهر یې آرامیدلای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عیینه ابن حسن سره عجبه قصه لري عیینه ابن حصن د کفارو د رئیسانو څخه وو او بیا مسلمان سو او د مؤلفة قلوبهم څخه دئ. مؤلفة قلوبهم هغه کسان دي چي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به په هدیو او تحفو سره د دوی زړه ورښه کاوه چي د اسلام سره یې علاقه پیدا سي. نو به يې دغو خلقو ته لويې لويې هديې او تحفې ورکولې چې پر ايمان ثابته پاته شي، چې يو هم د دغو خلقو څخه عيينه ابن حصن وو. عيينه وږی او طماع سړی وو. دغه عيينه د ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه په خلافت کې و ابوبکر صديق رضي الله تعالی عنه ته ورغلی او يو کاغذ ورسره وو ویل یا خلیفة رسول الله زموږ په منطقه کې یوه خرابه مځکه ده چې هیڅوک کار نه ځینې اخلي، بې کاره مځکه ده، که ستا خوښه وي هغه ماته راکړه، زما پر نامه یې راولیکه، ممکن یو وخت زه کار ځینې واخلم. د هغه مځکې قباله غواړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیده چې خرابه او بیکاره مځکه ده او څوک یې نه استعمالوي، که یوه ده ته ورکړم دغه سړی به نور هم اسلام ته رانږدې شي. نو یې د هغه ناستو خلقو سره مشوره وکړه، هغو هم وویل، ور یې کړه. نو يې دمځکې سند يا قباله وعيينه ته ور وليکل او د شاهدانو نومونه پر وليکل شوه چې فلانی او فلانی شاهدان دي خو د شاهدانو په جمله کې يې د عمر بن الخطاب رغدی الله تعالی عنه نوم هم وليکی نو عيينه ته يې وويل ولاړ شه چې عمر رغدی الله تعالی عنه يې هم در مهر کړي يا امضا پر وکړي عيينه ابن حصن د عمر رضي الله تعالی عنه کور ته ورغلی، عمر رضي الله تعالی عنه پر زينه ولاړ دی، پر خونه ګل او خاشې اچوي، عيينه بيان ورته وکړ چې داسې بې کاره مځکه ده او خليفة رسول الله ما ته راکړه او ته هم د شاهدانو په جمله کې يې نو دغه ليک را مهر او امضا کړه، حضرت عمر رضي الله تعالی عنه وويل، ليک کوم دی؟ عیینه لیک راویستی او ور یې کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه لیک تر ګل لاندې کړ او عیینه ته یې وویل ورځه زما سره ستا شی نشته. عیینه ته ډیر قهر ورغلی مځکه یې د لاسه ووته نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې عمر داسې راسره وکړ په حال یې خبر کړی. عیینه غواړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته عتاب ورکړي او احساسات یې وپاروي نو ویل زه نه پوهیږم چې ته امیر یې که هغه؟ تا مځکه راکړه او هغه یې راڅخه ګرځوي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل هغه امیر دی او هغه یې نه درکوي ما پر هغه عرض کړه خو هغه نه کړه قبوله. په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه راغلی او ویل یا ابابکر دغه مځکه چې تا عیینه ته ورکړه دغه مځکه ستا ده؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل یا دا د مسلمانانو مځکه ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل نو ته څنګه تصرف پکښې کوې څنګه یې ویو نه پرته ور کوې ورونو اوس نو زموږ د زمانې حالات ته وګورئ قیاس تاسو وکړئ اسلام مو هغه اسلام دی، شریعت او قانون مو هغه قانون دی، مګر د عمل فرق ته مو وګورئ او بیا هم ځانونه پاک او وطن پرسته مسلمانان بولو. تاسې ښه متوجه شئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره خبرې کوي او ورته وایي، دا ستا مځکه ده چې ته تصرف پکښې کوې؟ څنګه یې ویوه نفر ته ورکوې؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، دغه د شورا د خلقو سره مې مشوره وکړه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه وهغو ته وکتل او ویل، دغه ستاسې مځکه ده که ستاسې د پلار؟ تاسې څنګه تصرف پکښې کوئ؟ آیا ټول مسلمانان ستاسې په دغه تصرف راضي دي؟ یا والله! عیینه به د دغې مځکې څخه هیڅ شی وانخلي. او بیا یې عیینه ته وکتل او ویل یا عیینه کوم وخت چې مسلمانان ضعیف وه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و تا ته هدیې درکولې چې ستا زړه په رانږدې کړي او مسلمانان په تا قوي کړي مګر نن اسلام قوي دی په والله که دې مجبور کړم حلال به دې کم نن تألف القلوب نسته عیینه چپ سو هیڅ یې ونه ویل دا د مسلمانانو د مالو په ساتلو او د مسلمانانو د کارو په اداره کولو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دریځ او شدت و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عجبه خویو څخه یو دا و چې خوب یې نه درلودی یا په بل عبارت نه بیدېدی. هو! داسې انسان نشته چې نه بيديږي، دا چې موږ وايو عمر رضی الله تعالی عنه نه بيديدی ددې څخه مقصد دا دی چې دی داسې نه وو لکه نور خلق چې پر معين وخت بستر آوار کړي، بالښت ورته کښيږدي او بيده شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوب دپاره هيڅ معينه طريقه او معين وخت نه درلودی. هر چیرې چې به وو هلته به یې سر کښېښاوه او بیده به شو. نه معین وخت، نه معین بستر او نه یې د خوب دپاره خاصه طریقه درلوده. په مجلس کې به ناست وو، بیده به شو. یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ته د شپې نه بیدېږې؟ ده رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، که د شپې بیده شم د الله جل جلاله حق مې ضایع کړ، او که د ورځې بیده شم د خلقو حق مې ضایع کړ یعنې د خوب د پاره نه د شپې وخت لرم نه د ورځې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې کورنۍ سره که موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موقف یا ګزاره د خپلې کورنۍ او اهل سره وګورو هلته به داسې مقدس مسؤلیت او هلته به دونه لوی امانت ووینو چې هیڅ شی او هیڅ څوک نه شي ورسره برابرېدلای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپله کورنۍ یوازې د هغو شیانو څخه نه وه محرومه کړې چې د هغو حق نه وو، بلکې هغه شیان یې هم نور پرېښوول چې د ده د کورنۍ مشروع او جائز حق بلل کېدی. او خپله کورنۍ یې نسبت و نورو خلقو ته دوه چنده مسئوله بلل تر داسې اندازې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قرابت او دوستي د ده د اقرباوو پر غاړه یو دروند بار وو او که یې اقربا د ده د او که یې اقربا د ده د دوستۍ څخه ځانونه خلاصولای سوای خلاص کړي به یې وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولې داسې کول؟ ځکه امیرالمؤمنین پوهیدی چی د حاکم او آمر امتحان بل ځای نه اخیستل کیږی بې له خپلی کورنۍ څخه. آیا د حاکم د کورنۍ دپاره به یو قانون وی او د نورو خلقو دپاره به بل قانون؟ او که به د ده کورنۍ او نور ټول خلق د قانون او عدالت په مقابل کی یو شی وی نو د دغه مقصد دپاره یې پر خپله کورنۍ دا لازمه کړې وه چې د قانون به داسې مراعت کوي چې دوی د نورو خلقو دپاره قدوه او لارښوونکي وي. نو کوم وخت چې به یې یو قانون کښېښاوه یا به یې یو امر صادر کړ، اول به یې خپله کورنۍ راټوله کړه او ورته وبې ویل، ما خلق د فلاني کاره څخه منع کړه او د خلقو سترګې په تاسې کې دي، که تاسې هغه کار کاوه، خلق یې هم کوي. او که تاسې هغه کار پرېښاوه خلق يې هم پرېږدي او په والله که ستاسې څخه يو څوک هغه کار وکړي چې ما خلق ځنې منع کړي دي زما د قرابت په سبب تر نورو خلقو دوه چنده جزا او عذاب ورکوم سبحان الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وايي زما د دوستۍ په سبب دوه چنده عذاب ورکوم تاسې پوه سواست د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره دوستي یا قرابت دا معما دا معنا نه لري چې عدل رخصت شو یا قانون لغوه شو بلکې د عمر رضی الله تعالی عنه دوستي د دوه چنده عذاب سبب وګرځېده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه زوی و په زهد او پرهیزګاری علم او تقوا کې امام وو، په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار پسې قدم پر قدم رهي وو، داسې یو کار چې د بدۍ دې یوه شبهه پکښې وي هیڅکله و هغه ته ښه نه ښکاره کېدی، خو پر دغه ټولو سربېره چې عبدالله یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نورو اولادو به د ژوند د نعمتو څخه یو خوار نعمت استعمالاوه، او پلار به وليدی ورته ويل به يې الي انک ابن امير المؤمنين يعني دا کار په دې سبب کوې چې ته د امير المؤمنين زوی يې دغه جمله الي انک ابن امير المؤمنين د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه یو شعار وو چې د خپل کورنۍ په مقابل کې پورته کړی وو حتی په دغه جمله سره یې نور خلق هم و حق او عدل ته رابلل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یوه ورځ د خپل زوی عبدالله کور ته ورغلی، ویې لیده چې زوی یې غوښې خوري. عمر رضی الله تعالی عنه په قهر شو او ورته ویل یې، الانک ابن امیر المؤمنین تأکل لحما؟ یعنې دا چې ته د امیر المؤمنین زوی یې نو غوښې خورې؟ او خلق په لوږه کې دي؟ ولې مالګه او ډوډۍ نه خورې؟ ولې تېل او ډوډۍ نه خورې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر کوښښ کاوه چې د خوړلو او استعمالولو د پاره حلال او د شبهې څخه پاک شیان استعمال کړي او د حرامو څخه لرې وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هیڅ وخت دا نه غوښته چې د خپلې کورنۍ یا اولادو څخه یو څوک وویني چې د هغه سره دې د مسلمانانو د بیت المال څخه یو شی ورسره وي ډېرې داسې قصې شته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه عمري صفاتو دلالت کوي چې حلال او د شبهې څخه پاک شیان یې استعمالول او ډیر کوشش یې کاوه چې د عامو مسلمانانو د مالو د استعمالولو څخه ډیر لرې وي چې د هغو قصو څخه یوه قصه دا ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر ابن الخطاب زوی دی وایي ما د تجارت لپاره اوښان رانیول او حما ته مې وروستل حما یو منطقه و چې د دولت له طرفه د دې لپاره خاصه شوې و چې هلته به د بیت المال او د نورو مسلمانانو اوښان د څړ او خړلو لپاره ګرځیده دغې منطقې د حکومت له طرفه ساتونکي او پيره داران درلوده. نو عبدالله ابن عمر رغدی الله تعالی عنه وايي، دغه اوښان مې حما ته وروستل او کوم وخت چې دغه اوښان چاغ شوه نو مې د خرڅولو لپاره بازار ته راوستل، حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه هم په دغه ورځ بازار ته راغلی، ويې ليده چې په ټوله بازار کې دغه زما اوښان چاغ دي او نور اوښان ډنګر دي. عمر رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې دغه اوښان د چا دي؟ خلقو وویل دا ستا د زوی عبدالله دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله ته ورغږ کړه او ویل یا عبدالله بخن بخن دا د امیر المؤمنین اوښان دي؟ عبدالله وایي ما ورته وویل یا دا ستا اوښان نه دي یا امیر المؤمنین ویل دغه اوښان چی شي دي؟ ما ویل دغه اوښان مې رانیول او حما ته مې ولېږل اوس چې چاغ شوه خرڅوم یې ټول خلق دغه تجارت کوي ما هم کم حرام کار نه دی کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو کم وخت چې دغه اوښان و حما ته ولاړه هلته به د هغه ځای مسؤل خلقو ویل د امیر المؤمنین د زوی اوښان ماړه کی د امیر المؤمنین د زوی اوښان وبکی خلقو ستا د اوښانو مراعت ستا په سبب کاوه او ستا مراعت یې بیا زما په سبب کاوه چې دا د امیر المؤمنین زوی دی نو یا والله یا عبدالله ابن عمر خپله سرمایه دې واخله یعنی په هر قیمت چې دې اوښان رانیولي دي هغه اندازه پیسه یې ته واخله او نوره ګټه یې د مسلمانانو بیت المال ته ورکړه سبحان الله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کوم بد کار نه و کړی بلکې خپل حلال مال یې په حلال تجارت بند کړی و حال دا چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دین او په خپل اخلاقو د هرې شبهې څخه لري و مګر څرنګه چې دی د امیر المؤمنین زوی وو امیر المؤمنین د دغه تجارت څخه چې د حق وو منع او محروم کړي دا هم په دې سبب چې دغه د عمر زوی والي دغه موقع نه وي ورته برابره کړې چې د نورو خلقو اوښان نه دي چاغ شوي او د ده اوښان چاغ شوه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وايي، د جلولا د فتح کولو په وخت کې هلته وم، نو کومو کسانو ته چې په غنیمتو کې حصه ورسېدلې وه، د هغو څخه مې څه مالونه په څلوېښت زره درهمه رانیول او مدینې منورې ته مې راوړل، دلته مې پلار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې امیرالمؤمنین و، راته وویل. که زه اور ته ور اچول کېدلم او تا ته وویل شوه چې پلار دې په پیسو سره خلاص که، آیا ته ما په فدیه یا پیسو سره خلاصوې؟ عبدالله وايي، ما ورته وویل، په والله هر شی چې و تا ته تکلیف او آزار در رسوي او زه وکولای شم چې تا د هغه آزاره څخه په مال او پیسو خلاص کړم، خامخا به دې خلاص کړم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راته وویل، لکه زه چې تاته د دغو مالو د رانیولو په وخت کې ګورم چې خلق وايي، دا عبدالله ابن عمر دی، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د اصحابو څخه دی او د امیرالمؤمنین هغه ګران زوی دی، نو د دې پر ځای چې دغه مالونه تا ته په ګران قېمت درکړي، دا يې خوښه وه چې په ارزانه يې درکړي او زه د دغو مالو د وېشلو مسؤل يم. نو زه به تا ته پر دغو مالو دونه ګټه درکړم چې د قريشو هېڅ تاجر به دونه ګټه نه وي کړې، پر يوه درهم يو درهم ګټه درکوم، يعني په سل کې سل، نو یې تجار راوغوښتل او هغو دغه مالونه په څلور لکه درهمه ځني رانیول. عبدالله ابن عمر رغضی الله تعالی عنه وايي، ماته یې اتیا زره درهمه راکړه او هغه نورې پیسې یې وسعد ابن ابي وقاص رغضی الله تعالی عنه ته چې په عراق کي د اسلامي قواوو قومندان وو ورولېږلې چې بیرته یې پر هغو خلقو تقسیم کړي هغه چې ما مالونه ځني رانیولي وه. یوه ورځ مدینې منورې ته د ځینو ښارو څخه مالونه راغله. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته ورغله چې خپله حصه واخلي او په ټوکو کې یې پلار ته وویل، یا امیرالمؤمنین! په دغه مال کې ستا د اقرباوو حصه کمه ده. او الله جل جلاله د اقرباوو سپارښت کړی دی، پلار یې په جدیت سره ورته وویل، اې لورې! زما د.